چې زمونږه سملګرو سما سمانو د الله کتاب ختم کړو راولنا تر اخره پورې دا یو مبارک مجلسو او داغه اختتام د قران کریم په سلسله کې منګ راجم شیو په دې ځای کې ما چې کوم آیات مبارکه اولستو د سورته آل عمران د سلورمي سپاره نو او یو حدیث د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د احادیث نو پدې آیات مبارکه کې الله منتا د پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم پروګرام او نقشه بیان کړی دا او د پیغمبر راتل دی امت ته د قران دعوت رسول دی امت ته دا دې لوی احسانو په دې امت او په مؤمنانو باندې الله پام دې کې قسم نه کوي چې کله خبر ډیره تاکیدی وي ډیره مقصودی وي پاجې کې بیان د تاکید او قسمیه معنا پیدا کوي دلته کې الله وی زما د قسم وی ما ډېر احسان کړی دی او خلکو او مؤمنانو پتا سو ډېر لوی احسان دی لکه نه دی دا داسې احسانو چې دی انسان باندې د انسان دنیا او آخر دواړه خسته کېدل هغه زندگی چې د انسان د جهالت زندگی وا د انسان د تباہی زندگی وا د انسان د گمراه کېدو زندگی وا داغه نه د بچ کېدو لار صرف د الله کتاب وبس د الله کتاب راتلل د الله کتاب زده کول او د الله په کتاب عمل کول دا د بچ کېدو د جهنم نه یو ذریعہ وبس نو دا انسانونو لکه اوس مونږ ټول پښتاني او مونږ ته یو پنجابي شروع کی خسته عالم به خسته انسان به خداغه په زبان مونږ نه پویږو لګیاري غریب هغه زمون په زبان نه پویږي او مونږ داغه په زبان نه پویږو سین کو براته وینو مونږ به تاسو سر خزو را خزو دا انسان نه خسته چرته تا انګریزي چې تا ته انګریزي ویلا تو پښتوني په پښتو کې چې خبره صفا صفا کوي نو دا خله زمونږ د پاره یا پلانې دا شو فارسی په کې ویلا فارسی بار لا سوردا لا الله احسان می دا دې چې کوم خلکو کې کوم زبانو پاغه زبان ما هغه ته پیغمبر را لګلو پیغمبر خورا غه مړه تا ما ته دعا وکړه تا تاغه دوره بهترینه خسته دعا وکړه چې د قران د شپالسمې سپاره د مننه د دعا وکړه دنیا او اخر د دواره خسته شه دنیا کې گمراه نشه اخر کې برباد او تاوان نشه خسته دعا نه نیم علم دی نن خدن طلباء لیکل پرې خو دي نن مې طلباء ته درس کوي ها پرون مې چې کله یو طالب العلم لیکل پرې دي هغه علم پاتې کی علم نخ کې مخ کې نه زی ځکه دا خو په سینه لار شي ذهنونه نن بیکار شي وي یو د صحابه دور حافظه ډېره تیزه وي دایمو صحابه د صحابه دایمو حافظه ډېره تیزه وي چې ته باز نیم به لیکل کول کنه حافظو باندې هغه اعتماد نن په دې غوږی واورو په دې غوږ باندې نو عبد الله ابن عباس رضی الله عنه سبا چې پیغمبر دخله نه وتل نو هغه به لیکل لیکل خشه او یو دا چې نبی علیہ السلام هغه ته دعا هم کړې و بل وجدام دا او چې څوک د خپل استادانو د علماو په دعا رنگ شو واقعي چې هغه رنگ دی تر چرته او دسمات ته حضرت چراغ عبد الله ابن عباس لوټه دوبو ډک کړي وای خو دی وا بیا غیب شو لوټه دا چې پر خو دی وا دا او دسمات او دست پار نبی علیہ السلام راغه ته پوس کړي دا زما د ابو د او دست پار بندوبست چا کړي ا وخت څوک حاضر وا غزه کې ودا حضرت عبد الله ابن عباس کړي وای ښا دغه سکارو کا چې غایبانه کاری دغه سکارو کا چې تنه یو تا ته دعا کیږي مو خو مخکې مخکې یې دې لپاره چې کنه سنامو نشان شي نوم شي نه وړیا سره یو چې دا بن چې کولاو زکه خکته پرې وته لاس مې ولګره پتن نه او چې پیغمبر پاک سخوري بس هغه اوس ما کافي کی صداغه نه پاتې کیږي بس هغه ما ده کافي پټه سو کوم تجارت سو کوم باپار سو کوم بس سم طالب او د پیغمبر پاک دا سه طالب وای ارسی پر خودي هغه طالب کامیابیږي ها او چې کله باغ ته روټي ملاو نشو ډیر به بیهوش شو بیهوش شو د لوګینا خو بیا هغه خپل کار د علم نه دی پرې خو د سفر د علم نن ابو هريره نشتا خداغه حدیثونه نشتا نن ابن عباس نشتا خداغه غمشن او داغه حدیث داغه نه موږ نقل کو علم د دین په کار دی د علماو سره مینا د قران سره مینا بهرحال هغه عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ چې دا سره په دنیا کې چرې بیلاری گمراه نشي آخر کې با بدبخت نشي الله ضمانت رس یو سره د جیل نه او د تاړې نه نه روبا نه روزي چې سو پورې داغه د پاره سنې پیښوي څوک ضمانتيان کنه وي ته ضمانت کی وی دی او دا کار به ضامن زم الله اکبر چې الله زمانه ته غسه نور سکے ولون د خدای نسو غواړي دوستر کې سالو ها یا ساته قران دا یو کتاب دی نو دا سلور ډیوټیان چې چا وکړي واقعي دا د پیغمبر سي امت دی د پیغمبر سي وارث دی یو ډیوټي قران لوستل لازره لکه کوم چې ډیوټي دی ماشومانو استادانو سره ادا کړی دا دویمه ډیوټي تفسیر معنا ترجمه سره دریمه ډیوټي احادیث د کول کده مشکات احادیث وی کده ریاض الصالحین احادیث وی کده بخاری د مسلم احادیث وی او سلورمه ډیوټي ور سره پاکی د نفس راوستل دا سلور ډیوټیان سوچ دا سلور کارونه کې پیغمبر وارث دی دا نه چې دکا حداو کا او زما زما خو مولایان دې څه چي نه نه علما هغه دي چې په جماعت کې ناسي مدارسو کې ناسي او د انبياله مسالم کار کوي یو صحابي راغی ابو هريره رضی الله تعالی عنہ در شروع د پیغمبر پاک دغه سره لال د درس نه او بازار کې چکرو لگاو په تاجرانو وګرځي د حدیث کې راځي و اے خلکو تاسو تجارت کوي او د پیغمبر پاک وراثت تقسیمیږي په جمعات او مدرسه کې وینا شکر تاسو د پیغمبر په وراثت کې سشته کنه تاسو د پیغمبر وارثان دي امتیان دي هغه د دکان نه بند کړه ورشتہ سماج غنیمتونه براغلی سامون نه براغلی مخم د پیغمبر امتیان یو رالل جمعه دکش یو خوا دی خوا ګوري نبی علی السلام صحابه منس کې ناشته قران او حدیث ورته خي د خلک یو خوا ګوري بل خوا ګوري په دې کې ابو هريره راغی رضی الله تعالی عنہ معلومه خو هم کله کله د عوامو کې کنه د تاجرانو امتحان یې غسته صحابي وای اے ابو هريره تا هم جمعه ترا وسو خود پیغمبر چتوي تاسو دا غي وارثان نو څه شي تقسیمیږي چې موږ داغه یې ثواب لوي کې ابو هريره ورته وای او ظالمانو دا چې نبی عليه السلام ناشته صحابه ته چا پیری دي دي کې تاسو یې صدا د پیغمبر امت یا نه ویاو نو د پیغمبر امت نه رستو دا شی تاسو ته منتقل کیږي دا د پیغمبر وراثت دی موږ ته پاتې کیږي دا زموږ په کار نه دی لا دروازې بیا کولاو کړی دا حالت ننم کوته قران زده کا قران سره مینه پیدا کا وې دا زموږ په کار نه دی یا ساتي دا داسې کتاب دی چې دا سلو ډیوټیان سوکې نو انسان د تیرونو روباسي قران کریم وی واقع دا وا چې زه په سفر تلم حضرت وی نبی علیہ السلام ته وی نو ما خپل بیبي ته وی که زمون کرا ماشوم پیدا شو نو ماشوم بچوندې دفن کې په خارو کې ځکه عربو قانون دا زرال او دا واقعا راځي زرال ما زمون کور کې یو ماشوم داسې ګرځي دا ما ته پوسو کده خپل اهلی بیبینا چې دا ماشوم سوګ ډیره خسته وا خواږه خبره زمانه ګډه وړه کړه خیر خو کور کې بنده پټ نشي پاتې کېږي ما ته پوسو کو نو ما ته وی بیا چې داستا غلور دا سرور پینځو کال وشپغو ما وی دا تا ولې پر خو دې دا ځکه هغه به سفر کولې د یو ځای د بل ملک د عربو ټول پروګرام په تجارتونو اوسم دی په خامو ټولې ګټې دي غرونه دي چې کوم خلک ترې تاسو به کتل ټول بوزي عمره حجون له خصوصا مزدوریم خدا خو عام حجون او عمره وې زړه علما ما خپل لور ځان سره روانه کړه او بیلچی او کودالم هم ځان سره واسطه ده او ما خپل لور د پاره خندق کنسته چاغه په کې ژوندې خو خوله نو چې کله ما خندق کنسته نو ما به خاورې دا غینه راوخکلی نو کله کله و زما په ګیره باندې خاور پریوتا نو دی لور برا منډه کړې زما ابا جان ګیره دې ګنده شو د خاور ګیره به له پاک کړ مقصد دا دی ګوره جاهلانو گمراهی کیو تیرو کیو خو بیا د پیغمبر اغا سنت دا غي په مخونو باندې موجودو تا زبی لرا اوستریو ما دی زیلا اغی دا چغی والیو ما پی دا پاس خاولی والو لی دا جهالت نو خپل بچو ازمن چې ماشوم د شپې جاری لک ټوخه او تبه پیدا شي نو منګه د شپې په ډاکټر تزغلو منګو یې لا ماشومان دي نو په خپل او هغه داسې ترس پینو دا ترس چارا واستې دا قران او نبی علی السلام بجالل خپل بچو دشمنان نو څنګه رونه وګرځیدا اغا د زرګونو کالو دشمنی د سونو کالو دشمنی اغا الله په دوستۍ بدل کړو په دې قران باندې نن کله کې دشمنی وی ویل مال هر څنګه استاد مې پرې د سړي دشمنی وسره سره کوم قران ته زده کوم بچې به قران زده کی ګوراغه دشمنی ته بیا نه ګوري وای مړه قران به زده کوم یو صحابي وي په نبی عليه السلام چې کله د نيزي گزار کیږي داسې مینه و د قران د دین داسې مینه ده ښا یو زماسته مینه ده خدای شته که چیرته اوس داسې یو حالات جوړ شو په یو استاد باندې اځ او او ته کدا دي ته کدا دي مړه چې تخلاص شو مینه نشته کړ ولو خوب نشته د صحابه او دا سلمینه وا چې کله غشه په پیغمبر راځي نو کدی زمانہ کې ما تاوي ګولې په استاد لګي موږ به ته پټېره مکو چې بیان کوي داس نبی علیہ السلام باندې چې کله غشه راځي حضرت طلحه لاس تاسو کوي دا په جیداد نو راغلی دا په سر راغلی وا دا په دین او په قران راغلی وا پیغمبر هغه ته د الله کتاب خودلې او پیغمبر هغه ته آسمانی هغه مشن خودلې او زکه په دامینه راغلی وا نن کوم ته علما آسمانی مشن نه قران نه ارسلات خو هغه مینه ختمه شوې ده زما اوستا د دین سره دا یا ساته چې د دې کتاب سره د چا مینه را ده الله سره مینه ده الله وی کوڅوک ما خوشاله ول غواړي ما ته نزدېکت کول غواړي نو قران زده کوي اقرا سورته علق کې راځي کنه سورته علق کې راځي اقرا بسم ربک الذی خلق لبیا ورست بیاوي اقرا چې جهنميان کله جهنم ته لاړ شي سورت ملک راځي تبارک الذی سورت اکثر بخلکو یاد کړي په خوا به دي بشرانو یاداو لوس نه مشران یادې نه کشران یادې سورت ملک به خامخا د خلکو کله کله لستو تبارک الذی پاغه تبارک الذی سورت کې الله سوئی نو د خوراک بندوبس ومنګه کو ګېډه مړو وبس کو چیس کو خوراک کو خو د روح غره من خیال نه ساتو نه د موس خیال ساتو نه د دین خیال ساتو یا ساته عبادت سره قران او اصل عبادت هغه قرانو لکه حدیث کې راځي نبی علیہ السلام افضل عبادت امتی القرآن بهتر عبادت د امت زما هغه قران کریم دی بهرحال قران کریم درنا کتابو خلق پیرو باسم د تیارو نرانا تا دا زکه دا نه غلار د مستقیم په موټروي چې کله گاډي د پېښور نه په موټروي باندې خوشي کی او گاډي یو خوا دی خو په مول نه تاوي انټرچین باندې ډایرک بکم نه ترسيږي کنه دا رسیږي لاور ته یو خزه بیمار او بوډای د ابراهیم علی السلام په امت کې واغې ویل کزه جوړ شوما نو زبم سي صد خشاک د ابراهيم عليه السلام د سيزلو د پاره میدان کې غرزوما نظر یې منلې هغه جوړ شو هغه خپل وسوکه الله اکبر او د ټول زیال خشاک ابراهیم علی السلام پلاخ یا ساته د دې سزاګانو نه ولې یریږي وازمن نکاح نو یریدلی الحمدلله ته خو د یو کنزلې صدا د یو خبر نه زپکې نیم نوازا الحمدلله توحید والایما ز مسلمان مؤمن موحد ما دا د توحید وا چې د قران د من نشوي دا بزکوما کما او تعالی کما او تا ته پته اولېږي دا چې ما او تا ته په دې لار کې فلانه او فلانه ناشته آیا موږ با کارو کې بیا نه نه کار کوم څه خلا پسې ګرځي دا هو ابراهیم خپاغه لار به تیرې دا خو به خندل په پروا نشته او چې الله دا موږ ته خودل نمرود ته خود پلار او قوم ته خود چې تاسو خداغه سازش جوړ کړي د سيزلو پروګرام هم جوړ کړي خو زی نه سيزما لکه اور هم د الله مخلوق دی ماران هم د الله مخلوق دی شرمخان هم د الله مخلوق دی نو چې کله تبری لیکلی یو هفته پورې اور بلې دا خشاک دوه زیاتو او یو روایت کې راځي یو میاش پورې پاغه باندې اور بلې دا او دا هغه کپلې هغه یو زراغه تړی قدم نه وسوځیدلې او هغه د اوس په نرسې چې هغه په تړلې هغه ټولې لګل شوی سیدلې شوی دا الله قانون دی زادون مسیل لیکلی تبری لیکلی دی هغه رسې د اوس په نه هغه سوی او د ابراهیم علی السلام یو وخت هغه نو سوی تبری لیکلی دی یاس او دا سه داغه معمولی پلارم نو داغه پلار سه معمولی سرم نو د ټول بادشاہي او به ستکس داغه پلار تبا ټکس جمع کیدا نمرود بادشاہ به هغه پورې فیصله نه ورولا چې سو پورې به د ابراهیم علی السلام پلار آزر د بادشاہ په سر باندې تخ نه یو خوده د آزر په ها سر باندې او چې کله ابراهيم عليه السلام بیان وکړ نو پلار یې راغی او خپل شاهي ټوپه او کولې راوغستا او د زوی په خپو کې گزار کوي بچیا ما مشرما وا زما هډې لوی عزت ته زما دې لوی مقام دی ما سره شرمې دې خلکو ته وګوره چې دا پلار یې سکه او زوی سکه پلار او تاول منت کړي او سلور سوا پیغلی جنکه هغه له خلکو نظر کې راوستي وي ابراهيم عليه السلام پلار د پاره ازر د پاره سلور سوا پیغلی جنکه په نظر کې ول خلکو راوستي منخته او دا غیله به خوراک او سکاک د خپل خپل کورونو نه راته خپل خپل کو نه دانه چې ابراهيم عليه السلام پلار بدنګ راغی چې دا نه نه وې چې په خوراک کې نیم ځان خپل بندوبست کوي او چې ابراهيم عليه السلام کور به صفا کاو نه پجارو به نه صفا کاو ویخته به ببر کول تبری لیکلی دي طبقات الکبرى د ابن سعد مشهور مورخ ویخته به په بل کله کونسي او داس په لین باندې جنکه وزري دي او داس به داغه کور صفا کاو په خپل ویختو باندې دومره معزز خلق ته ابراهيم عليه السلام پلار خو ابراهيم عليه السلام هغه عزت د پلار ته نه ګوري د الله توحید او د الله دین ته ګوري نو قران دا څه خسته کتاب دی موږ د ابراهیم علی السلام د واقع نه څه خبرو موږ د موسی علی السلام د حالاتو نه څه خبرو که قران نه وي متفته لګیدا متسپته لګیدا دا رنګي د انبیاء علی السلام حالات راغسري هغه څنګه عاجزي کړو الله تعالی موږ د مخلوق دربار کې سر بکته کو خپکیږو باندې اکثر زمونږ رونه یا غریبانان ناپوه دي څوک د قصد نه کار نه کوي ناپوه دي نو غریبانا ته د درگاهونو تلار شي تاسو ګوري زیارتونو تلار شي سمې میلي جوړی کړي خصوصا زنانا جنگلو سره ماشومان مخي کانی دولا د چینونا زیارتونو درگاهونو کې ګدا او دا بخت اور کانه دې زما بدن په خکېږي زما غزن په خکېږي یا ساده دا غلطه عقیده ده دا عقیده د قران عقیده نه و دا د انبیانو مسالم عقیده نه و که په کانو خکېدل وې دانی خکېده نو ایوب علی السلام بدبل پیغمبر د قبر نکاله وروړې او په ځان به مخله بل یو پیغمبر دی چې داغه شپږ شل کال شوی دی او بچی نه دا قران عقیده ده نو چې سړی قران نه وی دغه ته دا څه پته لګي اخو تیارو کې دی غریب کله داغه شپږ شل کال شوی دی او بچی نه ملاویږي پیغمبر نوم سره یاد درته حضرت زکریا علیہ الصلوۃ والسلام او دې الکه مالا سلور کال دی وشو تا که سچار شته کنه ته پلاني زیارت ته ورسه کاکا صاحب لاو که چرته طالب اچې ملاو نشو نو داسې په دته غز دا میدان حضرت جی بابا لا ورسه طالب اچې ملاو نشو دا غز دا میدان نه نه یار سیبا